قدرمندو اوریدونکو د هر قسم دینی کیسټو د پاره زمونږ د دکان پته یاد ساتئ صدای دین اسلامی کیسټ ایل سی ډي سنټر نشتر آباد برسته مدینه مسجد مفتی کندر پورا چوک پشاور شهر د حنیف الله ان قدرت الله دکان مړی شي ختم ورپسې وکړي عزیزانو عمل په قرآن کې دی هغه د تمام زندګۍ قانون دی ته د موره پیدا شې او د الله اکبر چغه درته په غوږ کې ووایي او هغې نه بعد بیا ته په خبر باندې پوه شوې نو ستا ټول ژوند چې دی هغه به د قرآن مطابق وي ټول ژوند حتی چې خبرې چې دي هغه به هم ستا د قرآن مطابق نن خبرې د دنیا واورئ او ویې ګورئ خو څه غول خوري لګیا دي الله وایي خبرې چې ته قولو للناس حسنا خبرې به ښې او خوږې خبرې کوي حتی چې تقوا دې تم وایي چې چا درته پوځلې وکړې نو د کنګلو په جواب کې به په حسنا باندې عمل کو د کنګلو په جواب ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د قران کریم نقشه ده داغه تمام ژوند چې دی هغه د قران کریم نقشه ده هغه به څنګه خبرې کولې د کنځلو په مقابله کې د جواب څنګه کول طائف ته لاړو دعوت یې وکړو او په بدل کې د طائف خلکو ماشومان ورپسې کړه او په کاڼو یې ونیسته حتی چې پڼې مبارکې د وینو ډکې شوې جبرائیل علیه السلام راغی چې اجازه تو کا چې دا تایس په قبول واړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي جنا اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی اس یو سڑی سر جملہ عظیم طاقت سے دا اللہ ان کے قوت ور سرا دے ټول علاقه او دنیا کې مسئول شي او کوله به دوا نن به مونږ د څو او د څه څوک ده او بیا چې لا ځان ته هووي یو سړی و ما چېرته تقریر کې تقریر کې خو ښځو پسې خیر زما عادت دی ټلیفون به وکړو چې ما به اوچت کو ما ته ویل ستا ښځه ستا لور ستا مور یو ورځ یې راته وویل ستا غوومه پیړی داسې داسې کوم لا اله الا الله محمد رسول الله چې ما به ورته جواب کې ویل جزاک الله نور موقع نور موقع ما پرون خطې خونه یوه میاشت دا کنځلې ماته کول ټول حال دې جماعت کې ګوان موجود دي ګوان چې د دکان په خوله کې یو سړي ماته د کفري بچی وویل د کوتري بچي کوتره د سپي بچي ته وایي بیا بار په دې سرک ما ته ستا ښځه او ستا لور خلکو یاده ما پروم خطر یو میاش دا کنزلی ما تکول ما دام کولی شو چې ټلیفون باندې دواله او ته مې ویلي وی چې دا نمبر نوټ کړو دا سړی څوک دی او ستاسو دوا په کار ده په پولیس مې نیولی وی څوارلس کاله مې کیس کړی وی عزیزانو په دې کې شپږوه میاشتې تېرې شوه کنځلې یوه میاشت شو خو بیا بند شو شپږوه میاشتې پس یو ځوان سړی دی هغه راغی او دومره دومره ګیره یې وه لاس یې راکړو او سترګو کې اوښې وې ما ته وایي مولانا صاحب معافي غواړم چې راته خو به ویې نه معلومه ویل زاغه درانی ما چا ما به تا ته په ټلیفون کنځلې کو ما ته وایي مالخوا زما ښځه او لور اوومه پېړۍ به د سیادو له غتوي ویل او زه مل دا ولې ولې دې کولې ویل ښځه مې ډمه وه ښځو پسې بد ویلي وو بس کیسټ به چې هغې واورېدو زه د ښځو متعلق هم که نه چې درې منیزې بورئ نو کوم ډله چې ګوره درې منیزه بورئ وروسته کېنولي که نه ما درته له ګیرو والا پخوا ګیرخرېلي په نالت اوس ګیرو والا په نالت کي دومره ګیره به یې سپین پټکی به په سر یي بوجه یې به ورپسې ناست هغې پې داسې لاس هم تاو کړی په دې سرکونو یې ګورئ که زه دروغ وایم پښتانه خو یې ټول دم تر په دغه کې ګرځي نو نو له پښتانه سره زبان تو دین کا ہے ول اور سر میں کفر کا سودا جو اسلام اسلام اسلام په سیند هسې څرخه دا لوټ نه بین سالي نه دکاندار دي نه بل څوک دی ولې وایي د قاید اعظم مخ دې خراب کړی که تاسو د خدای مخ خراب کړی او د محمد رسول الله مخ هم خراب کړی او د بیبي زینب او د بی بی عائشه او د بی بی فاطمه حیام خراب کړی دا لعنت څه در باندې هغه در باندې هیڅ نه کېږي او د جنازې په بوت چا کر خوارې زما په بینک کې هم نه دي څوک بینک کې هم نه دي هسې کرغته پرې ووه تاسو خیال نو عزیزانو مونږه نن هغه د پیغمبر د زمانه منافقان دي چې په خوله لا اله په زړه کې تګ د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېمانه مسلمانه وه په خوله درته وخاندي او په زړه کې د صاف منافق او حرامي په خوله خندا په زړه بېمار خوله به مستی کړي او زړه کې به درته دای چې کله به دې مرتاروم معززانو مونږ و الا مسلمانان کیږي چې مونږ کې تقوا راشي او که هرې ګناه د تصور نه ځان بچ وساتي هغه سړی چې راغی او ما ته به چې کنځلې کولې ږیره یې پرېښوه نو ما ته وایي چې دا د ښځې د لاسه ما دا کار کول اوس ما پایله راغلی زما په خپو پرېوت ویلې تبلیغي جماعت والا زمونږ جماعت ته راغلي او هغوی څه خبرې وکړې بس ټوله شپه مې په ژړا تېره کړې ده او هغوی سره مې بیا تېروزه ولګوله بیا څلوېښت ورځو ته لاړم اوس رانه داسې جوړ شو هغه ښځې له مې طلاق ورکړو چې تا زما اسلام تباه کړی د مدتس په بل سړي اثر وکړي خو بیا داسې وکړي چې د هغې مثال نه وي ځانونه خاورې کوي دنی آسمانی آفتونه در باندې را روان اسماني آفتونه د شپې به پاس په کوټه پروت دی او د چا په کور کې به مړې شوې ډزې به کېږي دې دله قوم کې چې واده یې ډزې کوي چا ډزې چا سره ټوپک تماچه نه وي پټاخې خلاصوي دا دوکانداران د پتاسې هلکان ویالي او ټاک ټو ټاک ټو ټوله شپه به کې خوب ونه کړي چې چا ته روان وایم یا الله دې خلکو ته د خوشحالۍ مخ مه ښایه دې نه خو مونږ د شپې خوب نه شو کولی تا خو هر وخت په غم کې ښه هر وخت نو پروت دی په کټ کې او وایي ګولی به راشي او په دا تندي به ولګي او د سک نه به دې وځي چې کور دې را خبرېږي ته به بیا مړې او وایي ګولو ډېر خلک مړ دي که خدای داسې هم کولی شي چې داس به په یو مالت کې وشي او ګولای به ستا کور ته راشي او ته به پرې ولاړ ته په څه حال وې اوس بیا در باندې افت را روان غوښه به دې چېرته غټه خوړه سل روپۍ کیلو غوښه ده خدای دې په زر روپۍ کیلو وایي امین نه ټول وایي خدای هم دی خو بس غوښه هم خوښه را جوړې خدای دې غوښه په زر روپۍ کیلو چې ټیکه څوک نشي خوړی د اوړو بوره په دوه سوه روپۍ توړه وه او دو سو ستر روپۍ توړه دوه سوه اویا روپۍ توړه د اوړو اوس به بیا هماغه چلي چې په لیڼونو کې به ولاړ یې دوه سوه اویا روپۍ به هم ورکړې او توړې ته به انتظار بیا در باندې د اوړو قهر را روان دی د مشهور دال به پخوا خلکو د غیبه د وجې خوړه پیسي به یې کوله زما یاد چې زه به پلار سره تلم په درې انې سیر غوښه وه غوښې سره به دومره وازده ورکوله نو غوړي مړي خو چا پېژندم نه دلته پاکوان دی او بناسپت پي دی او پتنپت پي دی او ګستنپت پي دی او دا بار دوکان وګورو چې هغه حکیمان دي چې دا خلک مونږ په خپله لاره او دا دا خپته درته لګېدلې ده یو ټینکر والا ما ته وویل د هغه څوارلس ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي راوړي دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي او په دې ټینکرو کې دا بنسپتی غوړین راوړي دا نن چې د خدای په قهر اخته یې کلم کونه خوږېږي کلم سر خوږېږي کلم سویلې خوږېږي دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي په هغه ټینکرو کې راوړي د دې سروې چا کړې ده او څه پورې خبر هم نه کوم ملک چې د ظلم دا حال چې غریب سړی ته د تورو شیو توړل په سایکل چاته دکاندار ته نشي ولې په دې قسم نه دی ورکړی او د کپتن پیسې بیا چرته استعمالیږي او د شاهانو په بنگلو د شاهانو په سرکونو باندې د شاهانو په لینکوزرو باندې د شاهانو په تجارو باندې هغه د کسټم پیسې چې ما نه والي هغه بیا د شاهانو په بنګلو استعمال ترمیراله دې پکې ته هم ته نه شي کېناسته پکې چلے دو زره روپۍ دی دو نیم زره روپۍ بل در پسې راشي دا چې زمونږ د جومات بل کم راشي نو ټول جومات وتښتي دې ته مسجد حلاک بیا وایي ښه دا مسجد حلاک دی د دې کان دی دا و بجلی به نه کټ کېږي انشاءالله ستا سر به کټ کېږي عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیس کې یو د عظیم قهر نن ورشه د بالا ماڼۍ چوک نه د ډبګرۍ چوکه پورې دا سړک وګوره د دې لکونه روپۍ فنډونه اغوستی شوي دي لکونه روپۍ فنډونه چې جومات نه چې بار وځي دا کوڅه وګوره خدای ته پته ده چې زه څومره په تکلیف د موټر نه راځم او څومره څه تکلیف دی اعظم ډېر مې زړه ته وویلې چې یاره مه کوه بس درته بیا دنیا مونږ نو نه شم کولی خو ضمیر مې نه غواړي نو عزیزانو تقوا نشته تقوا نشته نن پاکستان د غوښې ډېری دی او مونږه سپی خو کوم سپی چې د غوښې په تیکه کې خوله ور ومنډي هسې بیا څوک یې سپی نه مونږ سپی سپی او تاسو یې ته هم مولای ته به خسړې ما د لا خدای په بیا خو باشي زما بیا د ټول کائنات کې چې هغه قانون کم موجود نه مني او چې غافل شي نو هلاک واحد مخلوق په کائنات کې انسان دی چې هغه ته الله دین ورکړی او قانون یې ورته رالیږلی قانون کې ورسره فیصله کړې ده تاسو ټول سره فیصله شوې ده زما قانون پریږي نو فتحنا علیهم ابواب کل دا قسم نعمت دروازې ته ورپرانې بنگلې دي محلونه دي چمنونه دي چرګان دي ډینرونه دي ډین هوټل دی ګرین هوټل دی شادي حالونه دي ها اوس بزرګان هم شادي حال ته لاړ بزرګان نمر ګیرې نه یغیم خزې شادي حال ته بوت فلما نسو ما ذو فجیر غیر کېږي ما ګیره د کیلی کېږي نه داسې مونږه خلکو له دوکه ورکړو ایمان درته خلک ته دوکه کړو چې ګیل والا په جنگ کې د بارډر او د پولیس او د فوج په بند کې رواني تیر ورځو کې یو جنګ تېرېدو دومره ګیرو والا پکې روانو واقف مې و او چې بیا را باندې را پېښ شو که نه دا څنګه چل دی ولولې ما ظالم بینډ غږېدو زما هم زړه کېدو چې ورته ما ګډ شم خو پښې مې خوږېدې ته خو ورته ګډ نه شوې ما تیر تا لیدلی ما خو تان ځان ځان پټولو مال ما لیدلی دی ویل څه وکړو چې بس کلي ولي ده مړی ژوندی ده نو ستاسو مړي دې خدای بنیاد وباسي ستاسو دا ژوندي دې خدای کور وباسي په ما خو هېچا هم راپورته نه دا بارانه او ډیر ظالم ټول کې د پرې موتی مالک کې غوور او کله کله یو چې هغه مخ باندې پار کو قدرمندو اوریدونکو د هر قسم دینی کیسټو د پاره زمونږ د دکان پته یاد ساتئ صدای دین اسلامی کیسټ ته چې د باراني ډولکي اواز واورې بس په ګډېدو شي ښه بچیه بیا نه ګډې بمبې ته ناست دی مش ډکۍ بارانې شروع شو چې شروع شو دی وایي نه ګډېږم زه زامن ومنې کړی بیا چې یو ساعت تېر شو نه ګډېږم زه زامن ومنې کړی خو چې امه ستارې پکې شروع کړو که نه نامش کې په ځمکه رویشتو مړه نو چې افلار خو به دې ته ټینګ شي نو په ګډې دو شوی مونږ د بارامي ډم اولاد یو ها ډولچي ته نشو ټینګې او نه د شادي حال روټو ته ټینګې دی شو ته پوه شو پرون یو د خدای سپېره راته یو کارډ راوړ تاسو دې مزانه ماشوم واده دی یاره نو وریک پریک سم خو سړي را سره ناست یو څو خرپه مې ورته ویشتې وې خو بس غږ مې ونه کوم فضا خدای ته وګورئ تباه به شئ په خدای قسم عمر له به جاړئ وقتی طور خوشحاله باندې مخه خوشحالېږه وقتی طور خوشحاله باندې مخ خوشحالېږه د دې انجام به داسي چې بیا به عمر له نه تیری ما درته وایي چې الله یې څه جوړ کړ تاسو وګورئ دا زمون کلی بالا ماڼۍ شریف پکې هغه اوسېږي چې دا په ګلډانګان دي ګلډانګان تر دغه ځای پورې په سرک کې ټاکای ولګولې او مخکې تاسو ورشئ هلته سیندونه ولاړ دي پنځه پنځوس کاله دا ټول کلی چې چاته ګډ شوی دی او دا سپری ورته بربندې نیولي دي هغه سپری مارو ته څه وایه که پنځه پنځوس کاله دا داسې بېغیرته قوم دی او د باراني دم خبره خو رښتیا ده که نه همغه سړی دی چې پرون یې هر څه کور ته وړي دي نن بیا راوتی دی مونږ بیا د باراني ډولکې شروع شو مونږ ورته ګډي نو خدای به چېرې دې قوم ته ښه ورځ نه کوي چېرې نه ایمان دا پکار دی چې د خدای دې خبرې ته وګورئ چې فتحنا علیهم ابواب کل شي دا هر قسم نعمتونه چې خدای ما له راکړو چې دې کې راز څه دی دې کې څه راز دی نو الله وایي دا زما امتحان دی زه ګورم چې وګړي او مور مې کړې اور قسم نعمت مې د نظر کو چې درنو کو نو په دې نعمت دې شکر نه وستو او نه ما ته په سجده پریوتې نو اخر کې زه در سره څه چلو کوم اخذناهم بغتة ناګهانه راونیسم او داسې مرض ورته ولګوم چې علاج یې نه داسې مرض ورته ولرو الله دې امان راکړي زموږ یو خپلو په دې مرۍ کې یو وړه غوندې دانه وه دلته علاج ملاج وکړو ټیک شو او بیا خرابه شوه لندن ته یې بوتلو لندن کې چې ټیسټونه وکړل دا کینسر دی لندن هم په ستړی شو او وړه دانه جوړه نه شوه د لندن نه امریکې لا بوتلو چې امریکې له بوتلو په امریکا هم په ستړې شوه او د امریکې نه یې مړ راوړو یو نیم کروړ روپۍ پې لګېدلې څه خیال دی چې دا پیسې به تا خلاص پروګرام نن د ټول کافر ملکونو دا دی چې د قرآن نه د جهاد آیاتونه وباسئ دا د اسلام او د جهاد لفظ چې دی دا د قرآن نه لرې کوي چې دا مسلمانان خاصیان شي د نورو ملکونو په شان نن خو واحد یو څوک دی چې په مسلمان کې دی او خاص کر په عربو کې دی یا الله رب داسې کې لکه د پیغمبر په زمانه کې چې وو یا الله داسې کې لکه د ابوبکر او د عمر په زمانه کې چې وو یا الله داسې کې لکه حضرت علي کې و د غېږې بچې پې قربان کړ او د یزید ته یې سر ښکته نه بیبي فاطمې ته ګوره مړه کېږي ځنکدنې دی او وصیت کوي کور کې چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه د شپې اوچته کوي چې د کفن ټوټه مې هم پردی سړی ونه ګوري نن تماشا کوي په تندر دی ولګي دا ملک او خدای پاک دې زر چرته هندو تا والا کی یا دې ترنګي تا والا کی بیا چې بس ته په غلي ګوت د بهران کین دا ظاهري د اسلام نوم خو چې تللی شي اسلام شرمېږي لګیا دی هر خزه جنې ته ګوره پتلون سټایل پرتګي جوړ کو وای په ایمان لیدلی نه چې چا لیدلی لاس اوچت کړي تام لیدلی ځکه دی رنګ زیړ دی هرې جینۍ او ښځې ته چې ګورې پتلون سټایل پرتوګې جوړ اور نن سبا به وګورئ چې جینکو به هم پتلونه چولی او وروسته نه به دغه دغه درته کی تا ملک دی دیتا دی اسلام ملکیت دا د مسلمانانو ملک دی ان قریب وګورئ ښځې پتلونونه چولو والا دي عزیزانو عرض مې دا و چې په دې کائنات کې په هر شي باندې سوچ کوه او فکر کوه کینی تبا بشي فوراً سرنګون شه خدای ته کینی تبا بشي فوراً عمر له مجاړې په دې وقتي طور څیزونو غاوره کېږم په وقتي طور دولت غاوره نشي په وقتي طور اقتدار غاوره نشي تاسو وګورئ په دې پنځه پنځوس کاله نه به منلی کېږي د اسلام خبره د دین خبره د قوم د خدمت خبره نه به منلی کېږي فورا استعفا ورکړه علامت المنافق ثلاثه د منافق درې علامې اذا وعد خلف چې وعده وکړي نو بیا د هغې خلاف دی اذا حدث کذب چې خبره کوي نو دروغ وي اره خبره فراډ او دروغ په ایمان درته وي او بیا درته په ایمان وي چې داسې منځګزار چې لاندې نه کومې رسولۍ کړي په ناستې ناستې او پاسې سر رسولۍ کړي په دا ډېرو منځونو باندې او چې خبره کوي نو دروغ وایي خبره کوي نو دروغ او د دروغجن متعلق قانون څه دی الله وایي چوبیس ګنټې لعنت الله علی الکاذبین الله وی چوبیس گھنٹے زما لعنت په دروغجن وری چوبیس گھنٹے نن وګورئ د ګدان والا تر شا پورې تمام نظام دروغجن دی کنه تمام نظام مولا په مولا توب کې دروغجن دی پیر په پیرۍ کې دروغجن دی میا په میاګۍ کې دروغجن دی سید په سیدۍ کې دروغجن دی بادشاہ په بادشاہۍ کې دروغجن دی ټول فراډ او دوکه کله کله سړی چاته د سکه بس فکر مه کوه وبس بل تک تک تک تک او ته همدا دلته یو ټرینډه شته خو چې ته دروازې نه وځې نو داسې درپسې ورکشه کور دې وران شه دا پلار ته بیا صاحب د مولا ټوکرای زوی دې ځان نه جوړ کړی دی بیا ورته ټوکرای ټوکرای کېږي یعنی ټول عمر دی یو سړی ازمایلی او هغې نه بعد چې وخت راشي او د خان نوم په باندې بیا ورته سمبای سمبای کې نو ډېر ښه کار دا غریبان خدای پیژندلی خدای پیژندلی بیګا زمونږ علاقه کې د چا واده غریب سړی یو غړه زارو صاحب د بندون ناسې تر یولس بجو چې وده کېدی نه شو نو زړه کې راله چې یا الله غریب سړي ته د خوشحالۍ بوی مخه د دنه لوی د خنځیر بچی بله رستمه وسې نشته چې وسې پیدا شي بیا د انټرنیشنل حرامي غریب په غریبۍ کې خدای پېژندلی چې پردي جاروکښې پیدا کړي یي او د خانانو نوابانو حجرې جارو کول خدای پېژندلي خدای ته په علم ازل کې دا معلومه ده چې دله زه پیسې ورکړم دنه بین الاقوامي حرامي جوړي خدای پېژندلي څه چې در سره کوي ډېر ښه او د انصاف ذات نه دی او ډېر منصف ذات بیا زمونږ دا د غرمې پیدا چې کوم دي دا د کلمې تخم چې کوم پیدا دی دوی به پټاخي اخلي صاف ټوک صاف تو ټول علاقه په سر ده او څه چل که څه وای نو خوشحالي په موږ نه پیدا خزا دمای وای چې خوشحالي په موږ نه پیدا کیږي وی په خیر انټرنیشنل دمه کتنه دا خوشحالی دیتا ہوئی دلی خوشحالی خود دیتا ہوئی کہ خوشحالی در باندې راغا او د فکر او برکات سجده او کا خدای تا چې الحمدلله خوشحالی دیتا ہوئی چې ته ګډېږه نن هر سړی د یوه منډۍ په ډمه اورېدلی دی احمد علي لاهوري رحمت الله علیه به وایي چې لاهور کې تقریر کولو نو مت وایي چې او لاهوریو نو په خدای مې دې قسم وي چې هدیرې ته مې وکته د هر قبر نه د اور لمبې راوتې تاسو څه خیال دی چې تاسو دې تنګ غوندي کوڅي ته ورشئ او ګیر چاپیر در نه د خاورو دیوالونه او شل منه خاورې در باندې واچي چې په دغه ځای کې به بېګا له ستا ساه دي نو دغه به ته خلاصېږي چې دا دوا به یاده کړو دا دوا به یاده کړو دا د کلو خلکو چې دا دوا به یاده کړو نو یې پکې ملا د پیازه کېنولې هغه الله اکبر الله اکبر لا اله الا دغه ته خلاص دی لاسین لاسین نشته او وګورئ خپل انجام مولانا تانوی رحمت الله علیه ته چا ویلې چې قبر کی بات میرے تصور میں نہیں آتی مولانا ثاني ورته ویل چې ٹھیک ہے یہ تو آپ کے تصور میں آئے گا نا کہ تم نے ایک دن قبر میں جانا ہے یہ تو تصور میں آتا ہے وہ کہ ہاں یہ تو آتا ہے وہ کہ جب قبر میں جانا آپ کا یقین ہے نن سمه لار ایک پرسنٹ تم شاید سے نہیں ضرور کے یہ قسم شاید کے پسم الار میں جمع پل اندازہ چلا په زرو کې یو کړ او تاسو به دا وایئ چې وایي چې دا مونږ منځونه کوو دا مونږ حج کړی دی او دا مونږ دا کړي دي مونږ دا کړي دا مونږ ته سمه لار نه یو نه نه که د زوی واده دی او دې قوم له دې پروټه ورکړه که په سمه لار نه یې که د مور واده دی او د دې قوم جنجیان له دې روټه ورکړه که په سمه لار نه یې په دې ته په سمه لار اتی سے په موټر کې ناشته د زوی واده دې په موټر یې سیری اچولې دی دا مونږ ټول فراډ او دوکه یو زه مخکې ولاړ یم دوکه یم او تاسو راپسې ولاړ یې دوکه یم مونږ به ټول مسلمانان کله شو چې تا صدیقین دي شهدا دي صالحین دي د هغه خلقو لار راته وښایه او ونې ساته د څه شي نه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غیر د هغه کسانو د لارې نه چې تا پې غضب کړی دی چې یهود نصارا او مشرکین او منافقان د هغوی له لارې نه مې وسو انا ټول وخت لونه چې ودېدې نو د سیرو په موټر کې کېنولې که پیغمبر غوښتي وي خو د سیرو بوراک بم ورته راغلی وی که راغلی به وی که نه او د بیبي فاطمې واده چې و او رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتی وی چې زه بیبي فاطمه خاتون جنت په بوراک باندې د حضرت علی کور ته لېږم نو سکند کې به خدای را لېږلی دی که نه ها که پیغمبر غوښتی وی چې د بیبي فاطمې جوړه چې ده هغه کپړه به وي چې کومه کپړه هورو په جنت کې اغوستې ده یا الله هغه جوړه ورته راولېږه الله به انکار کړی وی ها زمون هر ادا د انګريزانو ده بل ورځ یو سړي مانه تاسو وکړو چې دا مولانا صاحب جهنم به کوم دی مال ګورې څه ګورې ولې ما څه ونه مال جهنم د دې ځمکې لاندې دی نو دا اور به پکې کوم ځای نه راځي ما ورته وایي چې خفه کېږه مه او په انسان کې د هر سر چې وي هغه ستا غوندي انسانانو کې د هر سر چې وي که نه هغه ستا په شان یعنې ولې مال دا پټرول اور دی که نه اوس ته چې لاندې ننوځې د سیجیس یو صاحب به درته راشي او تیلی به ورکړی شي او به ته به پکې ټیکوړه کېږي لګیا وویل بس اوبه مې ده والله ومې منله ویلې دې خو بس دا ستا عقل دی ارزاو کې په انسانو کې هر قسم ګند بلا شته خو د انسان دا سر او په دې کې دا عقل چې دی په دې عقل سره به ته معلومه چې د دې کائنات یو خالق شته چې دا چا جوړ کړی او په دې عقل سره به ته معلومې چې دا خالق یو دی دوه نه دي لو کان فیهما آلهة نو څه چل به وایه که نه قاري صاحب که په دې ځمکې او اسمانونو کې د الله نه سوا نور خدایان هم وی نو لفسدتا د هر څه به وران یو بادشاه به یو څه وي او بل به بل څه وي اوس پاکستان او هندوستان وګورئ آزاد کشمیر او آزاد کشمیر آزاد کشمیر او آزاد کشمیر خزه پر یډو کې کینوري دي او بس آزاد کشمیر او آزاد کشمیر سم بنیاد او بس په کشمیر باندې پنځه پنځوس کاله کې آزاد کشمیر کې دې تنگ کشمیر نشو او آزاد کشمیر بم زیر باس راشي او آزاد کشمیر بم زیر اوس آزاد کشمیر د پاره چې کوم دا د پاکستان عوام دې په ورکړي دي دا دې په ورکړي دي ته وګوره چې د هندو نظر نه ښځې علي که نه علي دلته چې څوک ډله جوړه کړي چېرته پې القاعده نامه کېږي وژني یې چېرته پې باندې جهادي تنظیم نامه کېږي نیسي یې ځکه چې په دې امریکا خفه کېږي او امریکا په هېڅ قیمت مونږ افغان له نه ورکوو په هېڅ قیمت نو څه دې پورې مې وی چې که خدایان ډېر وی دغسې جنګونه به وی لکه ستا په دنیا کې امریکې خدای دې اورمېږ مات کا چې اورمېږ دې مات شي خدای دې حالات کا سره د مرګرو چې حالات شي نبې کروڑ دنیا د ستا سره لا د دې نه بایس کروړ ده که څومره ده خود کفیل یې دومره دنیا او دولت دی در سره چې ستا چا تاجت څه دی خنزیره کله برامنډه کې په کابل به حملې کې کله برامنډه کې په عراق به حملې کې د عراق مسلمانانو عربو ته وګوره په یو ملک کې به داسې نران نه وي لکه د عربو نران چې دي چې دا خودکش حملې کوي قسم په خدای که یو پاکستانی داسې وګورئ چې ځان پورې بم وتړي او پې ورمنډه کړي ځان هم والوځوي او بل هم والوځوي مونږ د یو د عرب چې دي دا بې غیرته وي نن د عربو هم یې غیرتیان دا یاد لرئ چې دلته نشته لله رب العالمين خدا نصیبم خدا دا ملا نصیبم نصیب یا الله تقصیرات معاف شرم پرده مصاب بسیم نیکان خدا هغه لار راته ښیي چې ته پرې خوشحاله خدا هغه لار راته نه ښیي چې ته پرې ناراضه په اخلاص دعا وکړي چې الله روس تباه او برباد خدا د روس ملګري تباه خدای امریکا تباه کړي د امریکې مرګري تباه کړي اسرائیل تباه کړي د هغوی مرګري تباه کړي د افغان مهاجرو ملا مضبوطه کړي او په خیریت باعزت تورې د خپل وطن سبب وکړي خدای روس تباه او برباد